سورة اللیل دو نوی ترتیب کی نزول کی رسو دا اعلان دعوان مخی تفرق پا عقیدہ کی دلتا تفرق پا اعمال کی نو ځکه متصل ورسره دا عمل د قبلتو د پاره دې شه چې الله په دې رضا کیږي یو توحید دیم تقوا شرک دریم ایمان په الله ځان د ساجد بدعاتونو او د شرکیاتونو واللیل یا مخکی بیان د پیغمبر اوس بیان د امت تاثیر د عمل پشان د بدن شاهد د شوا اذا یشا کله چې پناګي وکړو اورس اذا تجلا کله چې دای کې وکړو وما خلق الذکر والانثى هغه چې پیدا کړی دی الله نر او ماده یقینا عمل ستاسو دی مختلف د شتا مختلف واحد او د اوسې کو د مختلف او د اراسو من آتا اراسو چې ورکی آتا ادا کوي ورکی وتکا ځان ساتي شرک نه حضرت شیخ ویلو مستدرک د حاکم کی حدیث زین اصوات بالقران اواز دې بد دې ګنده دې ګناهونو کې نو وای قران چې اواز دې خسته شي او زر دې چې لري بشي د دې ورنا لري بشي د دې ورنا اتا هغه کا سزانه بشره د شرک او د بدعت هغه چور کې مال د پار او صفای د کولې عقیده عقیده صفاشي شرک به ختم شي زما عقیده صفاشي زما د انجن صفاشي او نشتر یو تل لرا انته دی الله باندې بین نعمت سے احسان تجزا چې بدلای ورکړي الله باندې چای احسان دی استثناء منقطع مگر لیکن لټول دی وجه ربی